بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه مسائل متفرقه دا د هر مصنف د آداب او طریقه وي چې په اخر د کتاب کې بعض دسي عمومي مسائل ذکر کړي چې د ټول ابحاث د مخ کې کتاب سره تعلق وي او پاتې شوی مسائل نو مسائل نو عنوان ولا د مسائل متفرقه وضع کوي قال واذا اشترى خمسه نفر دارا من رجل فللشفيع صاحبانو دامتن کې دوه مسئلې دي او دا دواړه مسئلې په دوه قاعده باندې بنا دي یو قاعده دا ده اذا تتفرق صفقه على المشتري فلا يجوز للشفيع اخذ البعض اذا تتفرق الصفقه على المشتري فلا يجوز للشفيع اخذ البعض دا یو قاعده او بل قاعده دا ده اما چاول د هدایت ته درسول ما ډېر خواري ورسره کړې بیا د نو کل چاول کلمات را کړو د دې جمعه د مت د قاعده راځل چې د مدل تر څو لیکل بیا د نو علامه فروي بنا په قاعده اولی باندې بای یو ده او مشتریان پنځه ٹھیک شو اوس د شفیع لپاره د دې حق شته چې د ټول مشتریانو نه له کوي شفاوالي لازمه کوي ٹھیک شو دا حق ورته شته چې د ټول مشتریانو نه دا پنځه حصے الکوي په شفیع سره والي دا یو دوم صورت دا ده چې شفیع وویل چې مړه دا څلور ملګري خدي مشتریان تبلیغیان دي ګشت به هم کوو سره دا یو پکې لغونی مخالف ده د دې نه ولا ځمکه په شفیع باندې واله څه په مسله باندې نو شفیع لپاره دا حق شته چې د یو مشتری حق والي ځکه په یو مشتری باندې صفقه څګيږي نه تقسیمیږي چې نیمه مشتری ته پاتې شي او نیمه د شفیع شي په یو مشتری مثال په تور باندې لس ګز مکه لس ګز ټول شفیع په الف حساب باندې واټستله شفیع باندې د مشتری سره پاتې سم نشول او نور کوم چې څلور مشتریان دي هغه مستقیل مستقیل زمکه ټیک شو مولا هغه په دې ځمکه الکه مشکوک کی مشکوک کی شریک هم څه مشکله لا خبر اه فللشفيع ياخذ نصيب احدهم یو صورت دا هغه صورت ته چې بای یوي تعبد په مشتریانو کې دو صورت هغه ده چې مشتری یو وي او تعدد الکوایا ها په بائع کې صحیح سملا ها نو په دې صورت کې د شفیع لپاره دوه لارې دي یا بل ټول ځمکه د مشتری نه لري چې کوم د 15 بیعانو اخیسته ٹھیک شو ټول زمکه به علي او یا به شوفه پرېګدي دا اجازه په تنشته چې هغه زمکه ورنواله کوم چې د زید نه اخیستل ده د څه د زید نه اخیستل ده اوس مسله باندې ګوره خدا پاک صورت کې دا چې عقد یوي او عقدونه جدا جدا او دی اخیستل شي ښه په دې ځان پوه کې چې دا پنځه بیان ټول په یو عقد باندې الګ خپل خپل شي په مشتری باندې سکی خرڅي په دې صورت کې بیا د شفیر په اړه دا چې اب ټول زما کړه مشتری نه پوښي په اخر ایا به شفا په دې کې د څه نشي کولای چې ما د زید بایه ولا حسالم د بکر او د عمر او د خالد د والد والا ها نه علم اتبلیغیه دي د مليات زم دا وخت لګال مننه راځي خدای کوه دا یو څه شو البته کبي مختلف مختلف عقدونه شيو د هر بیا سره بیل بیل عقد شوی نو دا نو په دې صورت کې د شفیع لپاره حق د شفیع په هر وی هیڅ چې کومه یو عقد ولې ته مستقل عقد راغی ها نو په دې وخت کې تفریق د صفقې نه راځي صفقه تفریق په هغه وخت کې راځي چې په یو عقد کې چې نیمه مشتری ته پاتې شي او نیمه شفیع ونوالي ادا چې مشتری علاقه په مختلف عقدونو باندې پنځه حصے اخیستلې دي هر حصہ د بل نه جدا شو کنه جدا شو له تفریق د صفقه له جانب د مشتری نه راغلی د ابتداء لکه د عقد چې اوس کې شفیع ونوالي څه ګناه ونه شي دي خبر پوښتنه وإن اشتراها رجل من خمسة أخذها كلها أو تركها لا بناء بين القائلية بني إذا تتفرق صفقة على المشتري فلا يجوز للشفي أخذ البعض والفرق فرق دانا چې ان فی الوجه الثانی په دوم صورت کې بیاخذ البعض پاکستان له شبه باندې چې بعض ټول شوفنالي او نو شوفه پرېګلي بلکې دریم صورت ده نیم عالی نیمه زمکه په شوفه سره نه عالی نو تتفرق تتفرق صفقته على المشتري دا مبيعه دا کوم زمکه چې اخیستلې ده دا په مشتري باندې جدا جدا شول د کلمه شفیع ونه یو له اوري مشتري سره حاصل شول فیتضرر نو ضرر رسیږي مشتری لره به په تفرق د صفقه باندې زیاده ضرر زیات ضرر ولی یو ضرر خدا او چې د غریب ټول زمکه اخیستلې و ټول سره زمکه اخیستلې و او هغه ته ضرورت او هغه چې کوم د لکه اوس شریعت وای دا ضرر به برداشت کړي چې زمکه دی واخیستله که چېرته شفیع شفا غوښتل نو په شفیع به تعالی ټول زمکه وړل شي او اوس چې الکه وای دا شفي د دنه نیمه ځمکه عالي او نیمه نه عالي نو دا زیات ضرر شو ولی ځکه نیمه ځمکه ونه واخیستله او بل دې غریب خلک په نیمه ځمکه ضرورت پوره نه کېږي بیا به نیمه نه بلې کوم بلې خوا نه کې چېرته ها را پیدا کړي نو دا زیات ضرر هغې زیات ضرر به مشتري نه شوي نه ورکوي چې اخلې یا به ټول عالي او یا پرېږدې بس خلاص ټولې میلې به نه جوړه خان ها وفي الوجه الاول اول صورت کې يقوم الشفيع مقام احد خلاص څو مشتريانو پنځه بس دا مشتري منځ نه وته لږه مشتري په ځای باندې څوک راغی شفيع بس ختم شو مش مسله باندې ها مقام اهل فلا تتفرق الصفقه صفقه لك نجدا كي ولي لانه ملك عليه بجميع ما اشترى هلکه ځکه چې دا شفیع مالک ګرځيږي دې هیڅ چې کوم دا مشتری اخیستره لس ګزه په څو روپو باندې چې دې مشتري اخیستل هغه روپې باندې کله شفې دې مشتري ته ورکوي او دا د هغې قایم مقام سره تفرق په تصفیه نه ولا فرق دا بل خبر به ذکر کوي چې مشتریان پنځه وي او بائع یوي د شفې لپاره حق د شفې شته په یو حصې چې وایي چې شفاعه او په څلورو حصو کې شفاعه مشتریانو ته ور پرېږدي خو که دا ځمکه د مشتریانو قبض کړي وي او که مشتریانو قبض کړي نه وي نو دا شفیع الکه هغه دعوه د شفیع په دایره حصي کې کولی شي خو شي مسله باندې ولا فرق في هذا بينما اذا كان قبل القبض او بعده هو الصحيح دا صحیح روایت ده اگر که امام ابو حنیفه نه یو بل روایت راغلی ده چې قبل القبض اخي دا بعد القبض لکه وه حصه اخیستل شي قبل القبض یو حصہ اخیستل نشي تاسو پښتو پیږي او صحیح روایت ده چې لکه ولا فرق في هذا بين ما اذا كان قبل القبض وبعد القبض دې داول شو فيه کولې شي کولې شي تاسو نه الا ان قبل القبض لا يمكن قادر ندا الا خو موږ زوره خبره ده چې قبل القبض لا يمكن قادر ندا د دې مشترانو قبضه نه دراغله په دې ځمکه باندې څه سموله شفیع چې د ځمکه عالی څو پر چې دې مشترانو باید روپی نه ور کړي کدا شفیع دې باید دې هیڅ روپی ور کړي هم خصمکه نه اخیستلې نشي د باید لپاره دا حق دی چې ورته تاسو پر نه کوم تر څو پر دوه مشترانو ما روپی را رسولي نه وي پوه شو مثلا ولې په دې صورت کې د بای قبضه کې تفریق راځي ولې چې دا شفیع دغه حصے والو روپی بای تور کې نو اوس بخامخه شفیع په دې حصے باندې سره شي قبضه راشي د شفیع او د بای د قبضې نه به اوزي او دا څلور حصے به د بای په قبضې کې پال شي نو په دې صورت کې تفرق او جداواله الکه د قبضې د بای راغې لکه څنګه تفرق د صفقې الکه د شفیع طلب نه جایز نه دار کم تصرف ته دی بای هم جایز تګری کې وایره پر تاوان نه کنه تو پری کنه پری کله یا دی لا تفریق الید د قبضه البای بمزرت احد المشترين دا پنځه مشتریان به تور مثال څلور مشتریان به تور مثال دې له دې باید لازمه کواخستل دا یو مشتری ولري کې دې باید د خپل هیڅ روپی ورکړي دا نور ورته ورکړي نه دي اوس کله روپی ورکړي هم کبای خو خنوي دغه حصہ لکه دې مشتری ته تسلیمي نه کني خو څو پر چې دې دروي ورته پیسې لکه باید ورکړي ولی تر څو پر تفرق د قبضه لکه قبایع باندې ها رانشي الله مفيد بمنزله احد المسترين بخلاف ما بعد القبض ورسته دا غسرتنا خلاف دا غسرت چې کله لکه د مشتريانو پنځو قبضه په دې سمکه باندې راشي نو بیا شفیع الکه یو حصہ اخیستل شي چې پیسې ولا ورکي ول انه سقطت يد البائع د بائع قبضه ساقطه شو ځکه باید دا پنځه حصے په پنځو کې ټول مشترک څه کړي تسلیم کړي نو سوال برابر خبره ده سوم یې لكل ک سما کلام دار کړی دی بایع لكل بعض د هر جز د پاره ثمنا من اجزاء المبيع د اجزاء المبيع ثمن ته مقرر کړی او کان ثمن جمله یا خدای ټول پیسې مثال په تور یو لګي پرې پوه شو نه یا خو د هر حصې روپۍ باندې مې مثال په تور باندې شل شل زره وي او یا ټول مجموع د پنځه حصې په یو لک باندې سیل کوي خط شوی په دې دواړو صورتونو کې چې کلم د مشتریانو قبضه لکه په دې مبيع باندې راشي ته د شپې لپاره حق ته شپې شته په یو حصې کې چې وای هم خو پیسې هم ورکړي د نور کور کوي کې نه ورکړي تاسو څه مسله وایي خلاص نو ګوا کې دې کې درې خبرې خدا ورسته لأن العبرة في هذا عبرت پاخستلو د بعض هیڅ د مشترکي او د نه اخستلو کې هغه اعتبار التفرق لصفقه تفرق تصفقه ته اشاره ده که تفرق تصفقه راتلل شفیع لکه نه شي اخستل او که تفرق تصفقه نه راتلل شفیع او شفیع لکه اخستل لا لثمن تفرق تصمن الاعتبار نسبه خوشي د څو تفرق شول درې یو تفرق ته صفکیش یو تفرق د یدو د قبضیش بل تفرق د سمن پوه شو مثلا چې بای الکوار دا مشتری یوي او بایع ډیر وي نو پاره کې تفرق د سره د صفکې د شفیع بیا ټول اخلي تبه ټول پرېږدي هیڅ مولا او چې په اول صورت کې چې پنځه مشتریان وي یو بایع وي په هغه صورت کې که قبضه د مشتریانو راغلی و قبضه نو په دې صورت کې شپې لپاره حق د شفیع هم ستا او خپل حصہ لکوي دغه مشترین اخیستل ها هم سي کته چې په دې صورت کې بیا په بایع باندې تفرق په سره راغی د سمن راغی ځکه د شفیع ولا سمن به تور سي ګډونو مشتریان تر اوسه پورې سمن ورکړي نه دي موږ تفرق د سمن کلا چې دا تاوان الکه وای ها دوړه نه راځي پښتو پوي کنه پوي او بل تفرق ته قبضه ده تفرق ته قبضه هغه صورت ده چې بای یو وي مشتریان پنځوي مشتریان پنځوي به توري مثال ولیکن مشتریان قبضه تر اوسه پورې په دې مبيعي باندې راغلي نه ده نو شفیع هغه یو حصہ د مشتری الکه د بیان اخیستل چې زما ولا پیسې واخله هغه حصہ ماته راکه ولی په دې سره کې تفرق د قبضه لکه په بای باندې راځي بیا شفیع لپاره شوفه صحیح ده او هغه د شفیع په واسطه سره اخذ دغه نو به کولای نشي ته به وخت څو کوی ضرور مستانه پیسې ولا ورکړي څه شي مثلا باندې وها هنا تفريعات فريزه کې بلا شي مسائل تفريعي دي ذکرناها في كفايه المنتهى دي ذکر کړي په کفایت منتهى یو کتاب د اتیا جلدونو کې هدايه ملاله کړی خاص ډیر کم ده قال امام محمد تاسو ما شي مال کړي په یو مثال ویل تاسو به کتل یې دیګه کتل نه لکه خدم ما هغه ته اشاره مخکې کړو په ابتدار مسلې چې په دوه عقدونو باندې وایي په دوه عقدونو باندې په دوه عقدونو باندې قال ومن اشترى نسمه بعد خير مقسوم فقاسمه البائع اخذ الشفيع عن الفلج على المشتري او يدعه یو صورت نه مسله دا ده دا زید دا دائره او دا عمر مشتری ده دی عمر د زید نه لکوه نیمه زمکه واخیستله خو غیر مقسومه یعنی هم غیر مقصود دا معنی چې ورته معلومه کړی نه و چې دغه چې زما سل ګز ځمکه ده په دې کې پچاس ګز په تا باندې خرڅ کړل نور دا پچاس ګز پته نه لګېده چې کوم طرف والا جنوب او شمال او کوم مشرق او مغرب دا پته نه خالي پچاس ګز الکه معلوم نور به شخصي او به عینه معلومه نه و یعنی غیر مقصومه کله چې دې مشتری د نیمه ځمکه د بایه نه واخیستل خو نیمه د بایه شو او نیمه د مشتری سره اوس مشتری د اوختل چې په خپل حصے باندې سره اړي قبضه او څو پر مشتری په خپل حصے قبضه راوړي نشي تر څو برل کوي تقسیم نشي ولی الکه دا قبض بالمعین کې کې بالمجهول او معین به بعد تقسیم که قبل تقسیم بعد تقسیم د دې ارزه قبضه ور باندې کوم چې ما خپل حصہ معلومه شو قبضه مې ور باندې راشي نو لکه بای او مشترک خپل منځ کې تقسیم وکړل اوس دا شفیع شفقي د دې دوه صورت یو صورت دا چې مشتری ته چې مړه د ځمکې خو زه مالک یم تا چې کوم تقسیم کړه هغه ما د لپاره قابل اعتبار نه ده نه منه نو اوس واپس کړه تقسیم باید شفیع او زور سره سکو تقسیم کو یا د سمسله او دوه صورت دا ده چې کومه حصہ د مشتری لکه رسیدلې ده کوم طرف ته وي شمال طرف ته وي جنوب طرف ته وي مشرق طرف ته وي مغرب طرف ته کوم طرف ته وي د شفیع هغه مخصوصي الکه وایي چې کې دعوه د شفیع کوي هغه به علي او تقسیم بڑنګي نه چې تقسیم نه کزوړنګول را شو بیا لسره لکه دا شفیع د بایس رسېږي تقسیم کوي کته چې مړه زه خو ستاسو ځای باندې اوسو در زه تقسیم کوم تاسو تقسیم نه کړ نو اول صورت نا جایز ده دوه صورت لګي جایز خوش مسله ده نو ورسې دی ولا حل دلیل څه ده دلیل ګوره مليان مشتری چې کوم ده مشتری دا تبرع شفیع شفیع چې کوم ده دا اگر که دعوت شفیع کول شي او مشتری باندې ولیکن کومه قبضه چې د مشتری راغلی ده هغه قبضه د مشتری ماتولی نشي هغه قبضه د مشتری د په جهت کې ناقضه ده کومه قبضه چې د مشتری ده دا بس لکه قبضه ده شفیع نو چې دا شفی قبضه له مشتری ماتول نشي نو هغه مکملات متممات الکه چې د قبضي هغه هم ماتول نشي چې قبضه له مشتری نشي ماتول په لزمه کې کې نو متمم د قبضي الکه وایا هغه تقسیم دا د تقسیم د مشتری هم ماتول نشي چې نشي ماتول فائدې څه شولا فائدې دا چې دا تقسیم د دې شفیع حق نافذ ده که په هغه شي کې شفا غواړي چې کوم مشتری تر سره خلک نه دی لکه سامان شاته واچي کوم دې درو سنت په خلاص لأن القسمة دا تقسيم من تمام القبض فدې سره قبضه تامه ګرځيږي ما تاسو ډېر قبضه کو معلوم کړه چې مجهول کې معلوم کې او معلومه کله ګرځي کله تقسيم باندې تقسيم لما لجاته لما لجاته د هغه فیض نه فيها چې هغه موجود ده په قسمت کې من تکمیل الانتفاع پوره فائدہ به څوک ونه علي مشتري چې د هیڅ راځي شي جدا شي ها ولهذا دي وجنه يتم القبض بالقسمه في الحبه چا یو شي چا ته هبه کړل څو پر شي تقسیم نه راغلی دا موهوب د موهوب له په قبضي کې لراځي کله باندې کله قبضه تمام راځي چې کله تقسیم شي د واهب او د موهوب له منځ کې په موهوبي څه سره الکه په یې کنه په یې او ما ترا ګوري خلا دا دا سوي ولهذا يتم القبض بالقسمه في الهبه والشفيع لا ينقذ القبض والشفيع لا ينقذ القبض شفيع دا قبض ما تقول نشي هغه صورت کې چې ټول ځمکه له کوي مشتری والي هغه صورت کې چې ټول ځمکه مشتری والي مشتری دې نه سره چې تا قبضه ما ته قابل اعتبار رضي واپس کوم باید څه سمول په دې صورت کې هم لکه قبضه باطله ولا ها شي چې قبضه شي باطله ولا لا مشتری دا متمم د قضیه تقسیم لا هم باطله ولا او ما ته ولا لا ينقض القبض وان كان له نفع فيه فان كان اگر كذا له دې سفیر لپاره نفع فائده فيه فنقض القبض کې ولی دا هغه مغربي طرف چې کوم مشتري طرف چې دله هغه نه د وخت هغه مشرقي طرف چې ده وخت دا وی چې راځه د تقسیم د مشتري مات کا کې دې چې تاسو هغه سیر چې کوم ده ورسیږي نه څه باندې ټیک شو و ان کان اگر کی له دې شپیره پر نه فيه پر اخذ قبض کی يعود ان کان له نفع اگر کړي شفیره پر پدې کی فائدہ وي فيه يعود العهده على البائع فيه لا دا د نفع فيه سره تعلق دا مستقل هغه ده فيه يعود العهد على النکاح على البائع په نقص د قبض کې او افس کېږي دا او دا په چا باندې البایبه ځکه اوس تل کې د ازمکه د شانه واخیستل مشفي دا مخکې سره خدا و چې د بایز مکه چا سره شریک نه و په ابتدا کې په بعد کې د بای او د مشتری منځ کې شرکت راغی څه شموله څوره چې ها وګره خلا او دا خو داغه صورت ده دا دوم چې د ازمکه د مشتری د اخستل نه مخکې دوه کسانو منځ کې شریک وي خوشو مسله باندې سمجھ کړه دا خبر دا زید او دا عمر دا زید دا او دا سره عمر او دا زمکه په دواړو منځ کې شریک دي څه مولا اوس دا زید راوي لاړ خپل حصہ بلا تعینه خپل حصہ بلا تعینه غیر مقسومه دا یې خرته کله کې بکر باندې بچا بکر باندې بکر اوس مشتري څه مولا چې اوس دا بکر مشتري خپل حصہ لکه وایي دې زید ور باندې خرج کړ اوس خدا زید منځ نه ووتل زید د منځ نه ووتل څوک څوک پاتې شول عمر او بکر دا مشتری بکر دی عمر ته چې ما د ازمکه ما تاسو سره شریک ده ما دا زید اخیستره ده دا اوس ما تامن کی تقسیمول پکاره ده دا چې سره تقسیم خوش مثلا څه کو تقسیم کو نو دا زمکا دی بکر او دی الک سبل علی عمر تقسیم کړ نیمه د یو شو نیمه د بل دغه شفیع ده او دا شفیع د اول شفیع په حصے له مشترک کول شي کړی شي کول کول شي ولی ځکه دا تقسیم چې دی هغه بکر راغلی ده دا عقید سره راغلی که د غیر عقیده سره غیر او کله چې د غیر عقیده سره تقسیم راشي نو بیا شفیع هغه حق د دې لري چې دا تقسیم نقض کړي ځکه د دغه تقسیم د قبضې لپاره د غیر قبضې لپاره نه قبضه لپاره وکړل او سب کې چې کله د بایع سره څه کوي تقسیموي پښتو په کې نه پوي یا د نو خبر ته په دې سره چې زه تقسیم د دې لپاره نه چاله کې خام خد قبضه ور باندې راشي ځکه قبضه خو باندې راځي چې کله د بایع طرف نه تسلیمېدلې او خو بایع لمنځله او ته د دوه دوه من کې شریک او دا خالد هغه عقیده دا څه بلاره عمر دا عقید نه ده نو دا تقسیم د عقیده سره چې تقسیم د عقیده سره دی قبر نشته چې قبر دا تقسیم د ډیره په نه چې قبر د فار رسولتا سو صورتا چې د قبر په اړه نو قبر لا نه تقسیم علیکه اله نو علیکه د شفیع د پارا دا د قبر ماته دل جایز نو د هغه تقسیم ماته دل جایز چې هغه په قبر باندې ورسې لري ور مرتبي او دا تقسیم په قبر او مرتبه تقسیم په نفس شرکت ور مرتبه ویګه څنګه وی پرم خپل خاله خلاف ما اذا با چې کله خرج کې احد شریکین نصیب الک څه پوه شو ورته کیری ګوري خدای خري تعمل کې مون په لوی مونږ کې د خلاف ما اذا با چې کله خرج کې یو د شریکین نصیب او حصہ خرج کړل میدان المشترک دا کور مشترک وقاسم تقسیم کو مشتری د چا سره الذي دا عمر سره لم يبيع چې هغه خپل حصہ خرڅه نه د کړي حيث په دې شان يكون اشتا للشفي شفي لپاره نقضه ما تول د دې تقسیم نقضه ما تول د دې تقسیم ولې لان العقد د عقد د دې بکر ما وقع نه دراغلی مع الذي سره د هغه لکه عمر خاصه مچ دی تقسیم وسره کوي خوش مثلا فلم تكن مش القسمه من تمام القبض دا تقسیم نه تمام قبض نس القبض الذي هو حكم العقد څنګه حکم د عقد عقد عقدین من کړه د عقد خدای بایع لکه چې زیدو یاد نه خبر او د دې الکه مشتری ته کې راغلی هغه منځ کې راغلی ټیک شو مولا خوش مثلا اوس دغه چې کوم د دعوت شفیع الکه وای کولی شي دا نه قضې دا خو خود کولی شي نه قضم کولی شي د تقسیم نه منم ټیک شو مولا بیا به دا شفیع سره د چا سره تقسیم وکړي د دې الکه کتابات سره پوښ په سره باندې خدای هم پوي کامل وای الکه نشي پوي وای خلاص څه شو لأن العقد دا بيع ما وقع نه دراغله مع الذي سره د هغه الک وای د عمره قاسمه چې دا مشتري ورسره تسلیم کړي فلم تكن نشه دا قسمت د مشتري من تمام القبض تمام د قبض ولګ نه دا تقسیم د عقیده سره کېږي غیر عقیده غیر عقیده سره دا تقسیم هغه دا تمام د قبض باندې را نه دی بلکې تر هغه تمام د شرکت او شرکت امتصال ور باندې شرکت ختم شو شو مسله باندې خلا الذي هغه شرک الذي هغه قبض هو چې دا قبض اثر مرتب د عقد حکم العقد سره اثر مرتب تعقد آه. بل هو تصرف بلکې دا مشترک تصرف کوي بحکم الملک په حکم دا ملک ځکه دی ځان مالک پوي د هیڅ دا مشترک قانون دا تاسو د دې شوفي چې کله مشترک کوم تصرف له هیڅ نه ملک نه وکي نو هغه تصرف د قابل اعتبار نه دی نو شفیع لپاره حق د نقض هغه تصرف شته خره بل هو تصرف له حکم ملک فينقض ما بكي لك دا تصرف مشتري شفيع شفيع كما ينقض لك څنګه چې ماته دا شفيع بيع او بيع د مشتري فهبته په دې کې ونقطه یاد کړئ دا شفيع اله دعوه د شفيع کول شي دا شفيع دا شفیع دعوه د شفیع په دې سمک کې ال کول شي او نقض دا شفیع د تقسیم ال کنه مشتری ال کول شي چې کله دغه نه دا شریک دعوه د شفیع نه کوي په دې کې چې پیږي کنه سي ځکه چې دلته دې سمک کې سوال کوي شفاعه دي دوا ځکه دا شریک ده او دا سره جار ده نو اله به دې لپاره دعوت شفیع او نقل ذلک قسمت اله صحیح وي چې کله دغه دعوت دغه شفاعت تسلیم کله کدي مشتری ده خوش مثلا او چې تسلیم ونکړي دا شریک ته لکه یا فی نفس المبی یا فی حق المبی وای دا مقدم ده لکه په دې شفیع خوش مثلا خلاص تاسو دې معاشي تاسو دې کتاب حکم مطلق ذکر کړی څنګه ویری دي چې یاخذ الشر لکه لا نفس ولا چې کومه ده فخاص مبايع اخذ الشفيع نصف الذي صار للمشتري چې مشتری لپاره کومه حصہ ګرځېدل وي کاغه د دې شفیع د ځمکې سره متشر وي او که منفصل وي خو مثلا په دې ورسره موږ شفیع زمکه د دې حصې سره لګېدلې خو مشتری ته دا حصه نه درسېدلې بلکې دغه حصه رسېدلې دې حصې سره دې شفیع زمکه لګېدلې نه ده د دې کتاب له حکم عام دی چې کومه حصه مشتری ته ورسېږي هلکه شفیع دعوه د شفیع په ټول شي کې اتصال شفیع زمکه یو ورسره وکړو ثم اطلاق الجواب مطلب ذکر کول د حکم په کتاب کې چې جامع صغیر د یدرو درات کې اعلی ان الشفیع یاخذ الاسم الذي اخر بني صف هغه سوال مستیج کې د مستلف عارف ای جامع من اطرف کان چې وی او هو المرضی عن ابي يوسف دا روایت امام ابو يوسف سره په دې فتوا ده لان المشتري لا يملك ابطال حقه ځکه مشتري مالک نه لري ابطال د حق الک الشفیع بالقسمه فتقسم باندې بعد اثبات شبهات رسل اثبات سره شوفين چې طلب محاسبه طلب اشعاري کړی او عن ابي حنيفه رحمه الله امام ابو حنيفه فرمای انه دا شفي دا څه وجه ته کې دی شي اي مولا کې دی شي لغه ندي چې تاسو وګورئ مخکې مونږ ویل چې حله جائزه ده خو ځکه چې دوی دوه حله جوړه کی تابعه او مشتري ټیک شو مولا مثال په تور باندې یا دا شریک او دا مشتری د هله جوړه کې چې مړه تقسیم به وکړو ما ته هغه حصرا که مشتری ورته وایي چې کومه د شفیع د ځمکې سره لګېدل نه ده هغه په ما باندې دعوه د شفیع نور نه کوي پوه شو ځکه ما سره به ځمکه دی لګېدل که لګېدل خو تا سره به لګېدل پوه شو مسله باندې نو موږ وایو چې دا هله بعد الاثبات دا هله د کشفي طلب محاسبه طلب اشهاد کوي خالص پاتې دي اخیستل پاتې دي خو شوت مسله باندې انو بعد له کوي اشهاد با طلب محاسبه بل حق شفي ثابت دي کې هغه ابطال د اثبات ته او هله دې لپاره چې هغه د پاره د منې لسوي د اثبات چې حق شپې لپاره ثابت شي هغه ته له مواصله ته له اشاعت کړي دا بعد کې تاسو تقسیم وک او تقسیم کې مهله جوړه کړل کوي چې دا اوس ته کوي اما تباغه تور سي چې مستری وای چې کوم هلکه دا دا دا شپې د زمکه سره نه وی لګي نو دا د شپې نه کې ځکه ما سره زمکه متصله نه موږ چې نه نه پاپړ دلته نه چلی وای دا په پړ دلته نه چلی چې مړ والا قال ابي حنيفه رحم الله انه دا شفيع انما ياخذه دا شفيع علي دا مبيعا نصف اذا وقع في جانب الدار چې کله راشي دا نصف په طرف د دار التي هغه کور کې یشبو چې داور شفيع کې شفيع بها په سعودي غدار سره لانه د شفيع چې لایب قجارا دا باقی نه پاتې ایجاد فی ما قال نصف کې يقع في جانب الاخر شاف دا بل طرف کې شوا کې شنو سره سبب نصف پوهېږې هم بعد دا بله مسله یو سړی نه نه تخم کړی ومن بعد وله عبد معزول على معزول عليه دين دا یو قاعده یاد کړئ مخکې تاسو ویل چې بیع له چا د پاره چې بیع کول شي نو هغه په دې مبیع کې دعوه د شوفي او مشتری باندې نشي کولای اوس عبد مازون ده چې مولا ته اجازه کړې چې ته تجارت کوه دا چې په تجارت باندې کوم څه وګټي دا د بایر کنه مشتری را ولا کوي صوبه د مولا د لکوي کنه دی غلام دی ها د مولا ټیک سو مولا ځکه مولا بیع له ده بیع له ده اوس کې چېرته یو عبد معزون هغه تجارت کولو پاره کې ځمکه حاصله کړه او دا ځمکه دی عبد معزون الکه خرڅ کړه په یو مشتری باندې او د دې مبيعه الکه شفیع په خپل مولا اوس مولا داوود شفیع کول شي کني شي کولای په دې ځمکه کې تاسو پښتو په دې کې دوه صورت دي یو صورت دا لمونږ به ګور د عبد معزون چې دا مدیون دا او که غیر مدیون که چې دا عبد معزون الکه مدیون وي مقروض وي نو په دې صورت کې دا ځمکه چې عبد معزون خرڅي مولا له تعالی نه خرڅي چاله پاره خرڅي قرضاران نه پاره خرڅي ولی قرضدار لپاره خلاص خرڅي کله د اسمکه هغه لپاره خرڅ نه کی د مولا لپاره حق دوه خبرې دي یا به قرضداران ته پیسې نه جوړ نور کی او یا به لکه دا مولا خرڅ کی دا څه بلا دي تاسو نه ملکی غلام دا غلام به خرڅ کی هغه به لکه پیسې بچاله وکی قرضداران نو دا د مازن چې کوشش کوي پاس زره خرڅېدل نه څه شم بل څومره قرضدارانو قرضا خلاص شي دا بیا له نه دا بيع للمولى نه ده بلکې دا بيع للغرماء ده نو فلهذا په دې صورت کې مولا اجنبي ده د دعوه د شفي په دې مبه باندې کولی شي سمجھ کې رااله کړه نه کوچ مثلا او کچیر عبد معزون دا مدیون نو قرضل سره نه ور باندې او بیا دا کور خرڅ کړ نو مولا دعوه د شفي نشي ګرځي دعوه شفي څه لکه خود ده په خپل سیز باندې څو دعوه کوي کچیر عبد مدیونو نو به ټیک ته عبد مدیونو دی به ټیک کوم ولای په عبد خط یو کام دی هغه چې عبد هغه سره عبد او کل عبد حرام یا د نس پرې پوه شم یا اسانه دي کنه وهذا دا جواز الصفه دا ثابت وهذا دا هذا مستدار خبر به همیشه معذوف ور سره به ساکن تا تبا وهذا ثابت دا جواز الصفه دا ثابت حکم ده ولی خداولی به ور سره او باسو د غزا مستدار ثابتونی خبره دا دعوه ده او دعوه جمله واقع کیږي مفرده نه واقع ذکر لانه دلیل ده او دلیل سبق څه غواړي دعوه غواړي نو موږ وایو هاذا دا جواز شفه ثابت دا ثابت ده د دلیل مفرده پاره کړه حکم نه پاره اذا لم يكن چې کله نوی عليه پر عبد باندې دین لانه د عبد چې یبي او خرتي هو د مبيع لمولاه مولا لپاره ولا شفقه لمن بيع له قال وتسليم الاب والوصي الشفعه على الصغير جائز عند ابي حنيفه وابي يوسف پوره ده بالکل یو مخ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد اخو ما دې باب تر رسول خدای تاسو ملي کېږي